تعریف د اصول فقه اولا او معرفت سره بیا ذکر کول دی تعریف د علم کلام نو اول تعریف ته علم اصول فقه ذکر کړي دی عبارت سره او بیا تعریف ذکر کړي د علم کلام د علم اصول فقه په دې تعریف کې چن الفاظ راغلي چې هغه قابل وضاحت او قابل انکشاف دي نو دلته بدرې مباحثو کې یو تشریح او وضاحت د الفاظ وارده او په تعریف په تعریف کې چې کوم الفاظ ذکر شوي دي د هغو الفاظ وضاحت دویم بحث به وکړي په سوال او جواب کې یعنی به اعتبار العتق سره چې کوم سوال او جواب دي هغه به وکړي او دریم بحث د اصول فقه د دې تعریف چند مصادیق او امثله چند مصادیق او څه شی امثله څه مثالونه بیان شي نو په دې تعریف کې به څو امور ذکر کو څو مباحث به ذکر کو اول بحث دویم بحث او دریم بحث د دې امثله او مساجد کې خو وضاحت وشي اول نرا شمعرفت یعنی او به وای په طریقې د لوک نشر مرتب معرفت وای تصدیق ته احوال جمع د حال احوال د احوالو نه مراد هغه امور ذاتیه هغه امور چې هغه امور یا عوارض ذاتیه په حال کون د دې احوالو کې چې هغه ته مفید واخلې چانه را مفید واخلې احکام لرا نو دا لفظ چې وې نو په دې سره هغه احوال خارج کړو چې هغه مفیده للاحکام حواله سره نوی اغسته شوی لکه مثلا دا آیاتونه قدیم دي که حادث دي وغیر ذالک دا غیر احکام سره تعلق نشته نو یو ځل بیا وې و معرفت ټکی راغله په معنا د چا سره دی احوال نه مراد څوک دي او ادله خو تاسو ته پته را چې قران سنت اجماع قیاس اجمالا منسوب دی ځکه دا رشان حال له ادله په حال کون در ادله او کې چې دا مجملی یعنی متو منوت او وابستر یو حکم سره نه فی افادتها دا کائنا سره دا حال واقع شوی دی دا چانه چې دا په حال کون د احوالو کې چې دا کائنی په افاده د احوالو کې چا لرا احکام لرا نو کوم احوال کې مفید لیل احکام نه وي لکه دا آیاتونه قدیم دي که حادث دي وغیر ذالک دا غینه بحث هغه اصول فقه نه دا هغه څه نه دا اوس معنا یې داس دی مولیانو نیمه خود لیده اغا تصدیق دا احوال دا دلو تا اجمالا فحالکون دا دی احوالو که چه مفید احکامو لرواخلی نو دی تا دی اصول فقه وائی دی تا دی سشه وائی اصول فقه نو اصول فقه څه ته ویلې شو چې سړی تصدیق راولي ها په احوال د الله مجمله و باندې په حال کون د دې احوالو کې چې مفیدی چاله راخلې احکام ولا راخلې نو دې ته څه وایي اصولې دویم بحث په عطف کې دی په اعتبار د سوال او د چا سره جواب سره زم بحث په اعتبار د عطف سره دی او سوال او څه شی جواب ومعرفت کې دا و راغل د دې عطف پچال د دې په عطف کې دوه احتمال دي یو دا چې د عطف شي په مخ کې معرفت باندې هغه مخ کې چا باندې دویم دار چې دا عطف شي په چا په ما یفید باندې په چا باندې په ما یفید باندې دا دویم احتمال غوره دی دا اول احتمال نه دا دویم احتمال چې په چا عطف شي دا عطف دی دا غوره دی راجح دی په هغه احتمال چې دا عطف شي په چا باندې معرفت باندې ځکه که دا عطف شي په معرفت نو هغه سابقه سوالات او جوابات په بیا را معاد کول پکاري که دا عطف شي په چا باندې نه په معرفت باندې نو ما سبقه سوالات او جوابات با بیا را معاد کول غواړي مثلا کدا تفسی په معرفت باندې نو دسی بشي دی مولیانو نوم خودل دی ما یفید هغه مسائل ته چې هغه مسائل مفید دي هغه پیدا کوي څه شی پیدا کوي تصدیق څه پیدا کوي تصدیق او د چا تصدیق د احوالو د ادله او اجمالا په حال کون د دې کې چې مفید احکام لرواخ لدی ته سوای فقہ نو علما کرام هغه مسائل مدلله او تا چې هغه مسائل مدلله پیدا کوي څوک تصدیق دي ته سوای علم اصول فقه نو په دې باندې سوال دی چې دا مایوسی د عین مفاد دی او که غیر د مفاد نه کومه خبره مې چې مخکې کړي چې څو پورې مې باغې باندې بیا غوبل نه کړي ان شاء الله وزمه ته نه نه اب ارز جاری کوي پرون مې هم د تویل دا مایوسی دا عین دې د مفاد سره او که غیر دې کته وای مایوسی د عین دې د مفاد سره معنا هغه علما او ماغه مسائل مدلله چې پیدا کوي تصدیق دا مفید او دا مفاد یو شی دی نو بیا خو ها تقدم د شی ایو شی مفید لنفسی شو ادارم راغه چې شی راغه او کو غیر نو بیا خو اطلاق د اصول فقه خطا بچاو کا په مسائل مدلله حالانکه اصول فقه علم مدون دی او خلک وایي چې دا عبارت ته د تصدیق نه تا خو مسائل مدلله او تسوی اصول فقه اخل کو مسائل مدلله او اصول فقه ویل لیکلي معرفت ته ویل تصدیق ته ویل دا سوال شو دا څه شو ها ورکا جواب عین دې که غیر دې غیر دې نو تا خو اطلاق بچا باندې او کبیا په مسائل مدلله وایخه مې وکړو ځکه اصول فقه علم مدون دی مدون دی ته و چې دا غست شي او تدوین دی ته وای ها اجتماع د امور فل او اجتماع د امور فل خارج اجتماع په تصدیقاتو کې راځي که په مسائلو کې راځي نو بیا ٹھیک شو کنه دا اطلاق حقيقي دی او اول کوم اطلاق دی اطلاق مجازي دی ها په دې بیا سوال وکړه واخا مسائل مفید شور تصدیق خلق کوی چې تصدیق مفید ده چای نو مسائل کې مفید شور تصدیق او مسائل خو معلومات تی په مرتبه د من حیثیت ذهن کی درجه د معلوم ده او تصدیقات او معرفت تصدیق او مرتبه ده علم ده نو معلوم لګی کیږي علم پیدا کوي که علم لګی کیږي معلوم پیدا کوي نو بیا دا خطا عکس کو جواب ورکړه تصدیق کلی مفید د چاشي د مسائل او مسائل بیا د چا مفید کیږي د تصدیقات دي او دویم جواب د اصل سوال نه عین دې که غیر دې عین دې نو معنی دا را چې دی مولیانو نومې خودل نه مایوسیت ته دا مایوسیت او معرفت دواړه یو شی دی دا دواړه سره سوال یو شی مفید شو د چا د پاره د خپل نفس د پاره جواب ورکا تصدیق کلی دی او بل دریم جواب ورکا اوله ملکه ورستو نو دی مولیانو نومی خودل دی ما یفید یعنی اصل سوال نه جواب دا مسائل مدللت ما اخلا اصلت ما اخلا تصدیق ما دا غیر دی وای هغه ملکه چې ملکه پیدا کوي تصدیق سوال ملکه مفید در تصدیق کې تصدیق مفید د ملکی جواب تصدیق کلی نه رستو په نتیجه کې ملکه راشي او د ملکې نه رستو بیا تصدیقات سره دي لکه تا ته چې ټول فن کلیان کلیات معلوم شي نو هغه تصدیق کلی تا ته حاصل شي بیا ملکه خدای په سینه کې پیدا کړي بیا ځکه کې پیژنه چې دا ته کې مرفوع دی دا منصوب دی دا مجرور دی دا دار دا دار خاص خاص ځایونو کې تصدیقات جزئیه بیا په نتیجه راځي چې راځي ملکه نو کته عطف کی دا و معرفت په چا عطف کی په مخ کې معرفه تبانی عطف کی نو دا چا د لاندې براشي د ما یفید نو دی مولیانو نو می خودل دغه مسائل ته چې هغه مسائل مفید د چاری ده نو سوالونه به موارد شي چې مفید عین مفاد وي غیر لکن نتاجه بکل شقین باسن فالمقدم نو بیا به دغه سوال دغه جواب دغه سوال دغه جواب بیا به دا کی او کومګه ډایرک عطف کو په مایوسید نو معنا پیدا شي وسم مودی مليان نوم خو دلې ده چاته نوم خېله معرفت احوال الادله هغه تصدیق د احوال د ادله او ته تصدیق د احوال د چاته ادله او ته خو چې دا ادله څنګه واخلې مجمل واخلې ګوره حکم حکم سراو نه لګای په حال کون د دې احوالو کې چې دی مفید د چام شي احکام دې ته سوای اصول فقه نو نه سوال ته ضرورت راغی او نه جواب ته ضرورت شته نه سوال ته ضرورت شته او نه نه سوال راغی نه جواب ته ضرورت شته بس خبره ختمه شو چې ډایرک په چا عادت شي او د چا د لاندې راشي سب دې دې پورې پوه شوي دا دویم بحث دا خو صرف هغه خبرې یادې شي نو دومره شو چې کوم سړی په خبره باندې سبق باندې پوهېږي نو هله تاسو نه پوه شي هغه اوس پوهېږي درایم بحث د دې مثال به څنګه کې د صحیح تصدیق راشي په احوالو د چا باندې د ادله باندې او دا ادلم سي مجملم او دا احوال مفیدم د چاشي نو دې ته به اصول فقه وې د دې مثال به څنګه نو ذکر دا خبره دې مقام کې چې ادله تلور دي یو دې کتاب الله او دویم دې سنت رسول الله او درم د اجماع د امت او سلورم ده سلورم د قیاس او استحسان من سره دا سلور دلیل دی اول دلیل کتاب الله ده نو د دې کتاب الله به موږ یو حال وایو او هغه حال به بیا افاده د حکم کی افاده د چاو کی زمون سره په دلو کې او دلیل څوک ده کتاب الله دا یو حال باندې موږ سره ولو تصدیق دبل کو هغه به مفید شي د چا د پاره مثلا د کتاب الله یو حکم دی هغه حکم دا چې د قراءت شاذه مرتبه د صحیح حدیث نه کم نه وي د قراءت شاذه مرتبه د یو صحیح حدیث نه کم نه وي د قراءت شاذ مرتبه د یو صحیح حدیث نه کما نه وی دا کما خبره چې ما او کړه دا یو حال شو د قران دا یو حال شو د دلیل چې کتاب الله رې د دې یو حال ویرتا اوس منګه وای حکم تا ګور اوس په دا مفید د چا ګرځي دا حال به مفید د چا ګرځي دا حکم من وایو په کفاره یمین کې تتابع ضروری ده تتابع پکار ځکه په قران کې خو پس صيام ثلاثه ايام راغله سو درې راځي ولی په قرائت تا عبد الله بن مسعود کې څنګه راغله متتابعات څنګه لفظ راغله متتابعات لفظ راغله نو پر لفظ دی دا اگر کا قرائت شاذ ده ولی دا قرائت شاذ حکم د صحیح حدیث نه کم نه وي نو دا لکه یو صحیح حدیث شو دا لکه یو صحیح نو ځکه منګه تتابع شرط بولو په کفاره یمین کې په کفاره یمین دای په صيام کې منګ تتابع سب بولو شرط ځکه چې دا قرات شاذ نو ما یو دلیل وي د دلیل مې ته یو حال وي او هغه حال مفید د چام شو حکم څه شی دی چې تتابع شه وځل شو دویم دلیل د سنت سنت زمون سره دلیل ثانی دی دویم دلیل نه د دې یو حال درته وایم چې کم راوی د خپل روایت نه په خپل خلاف وکي نو دا دلالت کوي پر وجود هغه راوی د هغه حدیث نه یا په ضعف د حدیث یا په ضعف ته چا باندې د حدیث دا یو حال مونږ د سنت وې په دې باندې یو حکم مرتب کیږي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کم لوخه سپی جوټا کا نو وزل بینزی غسل سبع مرات وزل بینزی آخری ذل پخاور باندې وزل بینزی من ورته وایو چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په خپل درې ځله انزل څو ځله نو په خپل تن ثابت ته غسل ثلاث مرات درې ځله نو په خپل تن درې ځله او روایت رچاره عائشہ بی بی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې لا نکاح بغیر اذن ولی نکاح نه وي او په خپل د خپل رويره دا غي نکاح کوي د عبدالرحمن د لور نو چونکی آغاز کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صد باب د پاره چې د سپي خلک ختم کینو ځکه دا وځلوي او تشدید کړي چې دا خلک یې سکی ختم نو اوس په دا حکم مرتب شو چې درې ځله کافی دی او ځله چې کم دینو مستحب طریقه دا غوره طریقه به خو درې ځله ضروری نه دی دا حکم په موږ مرتب کدا موږ یو حال د چا ویل سنت یو حال هم د چا ویل درائم حکم د دواړو د کتاب الله او د سنت د دواړو چې شریک دي نو هغه دار چې الامر للوجوب الامر للوجوب امر د چا د پاره دی دا د دواړو حال مشترک دی دلیل دار فل يحذر الذين يخالفون عن امره نو فل يحذر الذين يخالفون عن امره دا دلالت پدې کې چې الامر للوجوب الامر للوجوب نو کله چې خبره دا شوه نو ځکه مونږ وایو دا یو حال مونږ د دواړو وي د قران هم او د چام د سنت هم نو چې دا مونږ وي اوس یو حکم مونږ ته ځین تراغه غدا چې استماع د قران واجب ده استماع د قران سره قران ته خوږه خودل واجب دي و اذا قرئ القران فاستمعوا دلته چې راغه امر او الامر للو نو استماع واجب ده ځکه دا مامور به هادا او کل ما ذا شان فهو واجب ام الامر لل وجوب نو دا څه شو واجب من پیدا حکم مرتب درائم دلیل په ادلو کې اجماع دا اجماع اجماع په شریعت کې ثابت ده دویم حال د اجماع دا دی چې اجماع متأخره چې راله رستو هغه به رافع وي د اجماع متقدمي چې کوم وړاندې اجماع ده رستو اجماع به د ما قبل اجماع د فارسی رافع نو اوس په دې حال ثاني منګه په دې حال ثاني باندې مثلا من یو حکم مرتب کو هغه دا چې متعه اول حلال او ورستو اجماع وشو علی حرمتها په حرمت ته چا باندې او اجماع متأخر رافع وی د اجماع چا متقدم مخ اجماع ختم شو اوس په څه شی وشو اجماع الله سلورم دی قیاس د قیاس ثابت دی قیاس څه شی دی فاعتبروا یا اولل ابصار قیاس څه شی دی ثابت نو ځکه مونږ وایو چه دا پوډر دا حرام دی قیاسا علی الخمر قیاسا علی الخمر دا په خمر باندې څه دی یو استحسان دی حال د استحسان دار چې د د او د قیاس په منځ کې کله تصادم راشي د د او د قیاس په منځ کې څه شی راشي نو ترجیح بچاته استحسان تا جاتا بھائی استحسان تا بھائی نمن په دا حکم مرتب کو چې د ټاپس جوس جوټا دا حلال ده دا څه شی ده قیاس وای چې دا حرام شي د کم شي غوخه چې حرام نو داغه جوټا څه شي قیاس وای دا حرام شي لکه سپی غوخه حرام ده جوټان څه ده نو ټپس غوخه خو حرام ده نو پکار دار چې ول استحسان وې چې دې کې فرق ده ځکه سپی په کې تجربه وې لاړی او هغه مخو کې سره کار کوي نو من کې څه شي ده څه شي سره کار کوي مخو کې سره نو په من کې څه شي ده نمون ترجیح چاته ورکړه نو ما تاسو ته وی چې ادله ټول سوري سلور کتاب الله سنت اجماع کیا دا ول لپاره حال به دا چاته چې زرا شنو صحیح حدیث نه کوم لایوانه تر ته موږ دا حکم کتابو بکار د مدار د سنت ته چې کوم راوی د خپل روایت په خپل خلاف کې دا ضعیف یا بچ هغه رجوع کړي چرته نو یو جناب رضی الله تعالی عنہ وځلوي خو موږ نه ترې د کافر وځل په خپل خلاف کړل بل لا چې دوانو د پاره یو حال لکه پنم د امر د وجوب د پاره راځي نو موږ کوو استماع د قران واجب را او بل لار اجماع د پاره چې اجماع ثابت را اجماع رسو اجماع چې راځي مخکې وخت میږي د مطیبه صلی الله علیه بل قیاس ته نو قیاس ډیر نشي چې زموږ هر قیاس کو په خمر باندې د پیغمبر د مقیس ذکر نه کړي خو د مقیس علی کړل نو موږ د قیاس توجه نه ویو دا حکم راوباسو چې دا حرام دی او اخیری دار چې قیاس له استدار ممنځ کې هغه اختلاف را شو چا ته به ترجیح ورکول کېږي استحسان ته ورکول کېږي ځکه هغه ډېر پټ علت یې هغه دارمدار په هغې باندې او د قیاس دارمدار په ظاهر باندې نو مونږ ځکه وایو چې ټپس جوټه چې کوم دی حرامه ځکه نه ده چې په مخو کې دا کار کوي اګر که غوښه حرامه ده او قیاس کوی چې نه غوښه حرامه نو جوټه به هم څه شی حرامه ده پوه شوې که نه نو اوس چې کومې طریقې سره تاسو ته ښه یادېږي بس هغه طریقې سره تاسو یادوئ ها اوس الحمدلله تاسو په دې ځای باندې پوه شئ اوس ګوره ترجمه کوم چې پیګی کنه وسمو دی مولیانو نومې خودلې ده چاته نومې خودلې ده تصدیق ده چې دا تصدیق د سړی په چا راشي په احوالو د ادله اجمالا ا په حال کون د دې احوالو کې چې مفید چا لره واخلې نو دې ته به وایي اصول فقه دې ته به وایي څه شی لکه دا کومه تذکره چې ما او په احوال د الله او مفید د جام شو د احکام ومعرفت العقائد عن ادلتها التفصيليه بالكلام سره د علم کلام تاریخ په لک ترتیب دی بدل کړي یو دا چې په مایوفیت شي او بل دا چې بچا شي نه نه په معرفت شي بل په مایوفیت شي صحیح وي نو چې پچا باندې اته شي په معرفت نو دا احتمال دا خزه کنه دې چې دې کې سوال او جواب دی په دې بل کې سوال او جواب وای را سره که دا هدف چی په معرفت باندی د مایوسیت د لاندی به راشی دی مولیانو نوم ایښودل دی ما هغه مسایل مدلله او ته چی هغه مفیدی د تصدیق چی مفیدی رچا په چا مفیدی د د تشیر تصدیق دا قاعده دینیه معترض وي دا مفید به عین مفاد یا غیر مفاد طالب کې لږ څه خیان باطل کته عین مفاد دی نو معنی دا چې دا مسائل مدلله عین تصدیق دی نو مفیدم دا او مفادم دا او که غیری نو خلقو دا علم کلام په علم مدون دی خلقو خو اطلاق کړل دا غي په چا باندې په تصدیقات او تاخو بچا اطلاق او په مسائل باندې نو تاخو خرق قول اجماع وکړه جواب عین دې که غیر دې غیر خو علم مدون د تدوین نه تدوین د سنې دغه ته اعتماد الامور فی الخارج الی اخره هغه بچا کې راځي په نه زما اطلاق دا غیر اطلاق نه غوړه ما اطلاق حقیقی دی دا غیر مجازی دی سوال خا مسائل چې پیدا کی تصدیق نو دا خو معلوم را لګي شویل به پیدا کړ حالانکه مسائل خو په مرتبه من حیث هي هي کې معلوماتي معلومات علم نه پیدا کوي علم لګي کیږي معلومات پیدا کوي جواب تطبیقات کلیه راشي نو بیا سره مسائل کلیه راشي او هغه په نتیجه کې بیا څه پیدا کیږي یا دا ما یفید دا عین مفاد دی کته یو شی مفید لنفسی شو نه مخکې تصدیقات کلیه دي رسو تصدیقات یا ما یفید عبارت ته ملکین دی ملکه پیدا کوي تصدیقا سوال ملاکه نه را لګی کیږي چې تصدیق پیدا کی تصدیق را لګی کیږي څوک پیدا کوي ملاکه او تصدیقات کلیه والله چې ملاکه پیدا کی نه ملاکه نه رسو تصدیقات دی مولیانو نیم او که په معرفت باندې شي خو بس ملنګ قلنګ نه ما یفید باندې شي نه سوال ته او نه جواب ته ضرورت ته دی مولیانو نوم کې خود لري چاته تصدیق د عقاید ته د ادله چانه تفصیلیاونه چه دا معرفت مستفاد شیر دلیل تفسیری نه بل کلام دی ته سوای کلام نو زمون علماء کرام وای وای دا ان ادلتها متعلق ته متعلق ته تر معرفت که یو سړی ته عقاید دینیه معلومو که یو سړی ته عقاید دینیه معلومو خود ادله نه نه نو دې ته علم العقائد ویلې شي خو دې ته علم الكلام نشي ویلې علم کلام دې ته وایي چې رچا نه وي دا ادله نه وي زموږ دار چې عقائد په دوه قسمه دي سني زینو کې وقطع او یقین پکاري سني زینو کې ظلم کافي کېدلی شي یقین چې پکې پکار یا خو بلا شیری یقینیات د الله وجود او د الله علم او د الله حیات او غیره او غیره او چې کوم هغه عقاید دي چې پای کې محض ظنم کې دی شي نو هغه لکه ملائک غوړه دي که انسانان غوړه دي نووس دا یو داسې مسله ده چې داسې قسم مسایلو کې مجرد ظلم کافي کېدلی شي ولو که اعتقاد او یقین د چا را نشي به هر حال تر اوسه پورې دی د علم الشرایع والاحکام چې دوه علمونو فقه او اصول فقه د هغې ذکر یې وکړو او بیا یو پسې د علم کلام وکړو او اوس لأن عنوان سره به دی